او څه یې چې بد کړي وي هغه چې هم مخامخ وویني نو دا به خوښوي چې ارمان د ده او دغه بد عمل تر منځ لرې واټن وای او الله تاسو له خپل ځانه ویروي او الله پر بندګانو ډیر مهربان دی اے رسوله خلکو ته ووایه که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ نو زما خبره منئ الله به هم در سره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخشي او الله بخشونکی ډیر مهربان دی ورته ووایه د الله او رسول تابعداري وکړئ نو که یې مخ واړوئ نو بېشکه الله هم کافران نه خوښوي چې می د ژوند مرحله ټوله مدینه کې تیرې دلې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز اورید چې فرمایلی چا چې د الله په لاره کې یو غشی وویشت هغه ته د یو غلام د آزادولو هومره اجر دی او چا چې خپل غشی تر دشمن پورې ورساوه نو د هغه لپاره په جنت کې یوه درجه ده د دې حدیث روایت نن د شنبې ورځ د یو زرو څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې نهمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له اوولسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت په مرکز کې مهمه پوسته فتحه او یوه تخریب شل تنه عسکر مړه او ژوبل، وسلې یې ونیول شوې. د هرات ولایت په شینډنډ کې پوسته فتح شوې، اووه تنه عسکر وژل شوي، یوه شوبله او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د بادغیس ولایت په ابیکمري ولسوالۍ کې په پوستو د برید له امله دالخندق بریمنو عملیاتو په لړ کې تېره شپه دولس بجې د غزني مرکز اړوند په لشمک او زرګرو سیمو کې مجاهدینو د ګوډاګیو پولیسو په دوو پوستو تعرضي عملیات ترسره کړل. د عملیاتو په پایله کې د لشمک په نوم د مزدور دښمن پوسته په ټولیزه توګه فتح او یوه بله تخریب شوه. په دې سربېره یولس تنه مزدور پولیس قتل شول چې د پنځو تنو جسدونه یې د لشمک په پوسته کې پاتې دي. همداراز نهه تنه یې نور ژوبل شول. د دې ترڅنګ پنځه میله کلاشینکوپونه، یو میل کارمولی، یوه قبضه راکټ او ګڼ شمیر مهمات او نظامي توکي هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند چاردیوال سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو په محاصره قرارګاه باندې د هفته دوپنج مرمیو بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې ویشتل شوې مرمۍ په ورکړل شوي هدف لګېدلې چې له امله مزدور دښمن ته زیان اوښتی خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. دالخان د قمالیاتو په لړ کې بېګا شپه د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د پزه چنګان په پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې مېشت اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یوه شوبله، یو کارمولی ټوپک، دوه ثقیلان، درې کلشنکوفونه، یوه توپنچه او دوه زره مرمۍ هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د بادغیس ولایت د ابي کمري ولسوالۍ مرکز ته څېرمه بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدور دښمن په دوو دفاعي پوستو وسلهوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، یو نیم ساعت یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ژوبل شوي دي. په پېښه کې څلور تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ پرون سهار نه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د ماسپښین تر یوې بجې پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو او اووه تنه نور ژوبل شول. په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند سورکۍ سیمه کې د ګوډاګۍ اردو په پیاده عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې څلور تنه مزدور عسکر ووژل شول خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د سودي کاریز په سیمه کې پرون مازیګر د کمین په ترڅ کې د مزدور ادارې د درو پوستو مزدور قومندان نقیب الله د کمین په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او ساتونکي یې په تیښته ولاړ د دښمن موټرسایکل هم د مجاهدینو لاسته ورغلی یاد قومندان سیمې ته له ملکي خلکو څخه د باج اخیستلو لپاره راغلی و چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړ همداراز د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د کلاشامیر د انارباغ په سیمه کې بېګا شپه په هغو مزدورو کمانډوي عسکرو د خښ کړای شویو ماینونو په مټ لومړی دوې قوي چاودنې ترسره شوې چې د چورلکو او ویګو موټرو په مټ سیمې ته راورسېدل او د مجاهدینو پر کمربند یې وسلوال برید ترسره کړ مجاهدینو په دښمن مخامخ بریدونه هم ترسره کړل چې په پایله کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته په هغو نورو مزدورو پولیسو چې د پېښې ځای ته راورسېدل، یو بل ویشتونکی ماین وچاودېد. د چاودنې له امله رینجر تخریب او مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د لخشکانو په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک تېره ورځ ماسپښین یوه بجه د امریکايي یرغلګرو پر اکمالاتي کاروان د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د یاد ولایت د خاشرود ولسوالیو په مربوطاتو کې پرون سهار نهه بجې یو تن مزدور اربکی قومندان مهرالله د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د ګوشک د کلي اوسېدونکی چې مجاهدینو له خپلو ټولو اسنادو سره ژوندی نیولی و، پرون ماسپرین مجاهدینو د اوداسه او لمانځه لپاره خوشی کړی و چې نوموړي د تېښتې هڅه وکړه او د مجاهدینو له لوري وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د بګرام هوایي اډه باندې توغندیز برید وشو. د معلومات له مخې توغول شوي میزایل په ټاکلي هدف لګېدلي او اشغالګر دښمن ته یې زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه نظامي مرکز کې توغندي ویشتل شوي چې پکې اشغالګرو ته دروند زیان اوښتی و. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوهنتون په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک تېره شپه درې بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید کې یو تن مزدور عسکر وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز بېګا شپه اته بجې د نهر سراج د یخچال په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په کې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. یو بل خبر وایي چې د ناوې ولسوالۍ اړوند د حاجي جنګ اغا په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې یو تن مزدور سنګوري اربکی د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. یو بل خبر وایي چې د همدې ولایت د سنګین ولسوالۍ د لیوا د کشپي کامرې یو تن پیردار پرون مازیګر څلور بجې د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای قتل او یوه غټه کمره یې تخریب شوه. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند د دیوان خانه په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن پر موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو ټانګ او یو اکمالاتي موټر تخریب، یو مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. وروسته په سیمه کې دښمن بمبار هم کړی خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د ارکیلیک په سیمه کې درې تن اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ بیګا ماښام مهال د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ، په پایله کې مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د ټولي نړۍ پر مسلمانانو لازمه ده چې له اسلامي خاورې څخه د دفاع لپاره راپورته سي او پر اسلامي خاوره د ظالمانو د تجاوز او زور زیاتي مخنیوی وکړي. د مرحوم الحاج د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي. وار پر با خطا لسلیب غرب ځواکونو وی هلې شاباس زمرو خلاص مونشي لپنجو دوی تر اوسه اسلامي امارت د مؤمن ولس دفاع ته ژمن دی. په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د افغانستان مؤمن ولس درې ځله له درنو ابتلاو او سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی د کمونیزم ضد جهاد له بریا وروسته د کورنۍ جګړې او هرج و مرج دوران راغی ملک الطوایفي او ګډوډي اوج ته ورسېده د هیوادوالو سر مال او عزت له خطر سره مخامخ شو او حتی د هیواد د ټوټه کېدو ګواښ رامنځته شو د ټوپکیانو او مفسدینو د هیواد د خلاصون په مقصد او د مقدس جهاد د ارمانونو د سرته رسولو لپاره د افغان مومن ولس له منځه د واقعي مجاهدینو او طالبانو خوځښت پیل شو چې وروسته په اسلامي امارت ونومول شو او په ډیر کم وخت کې یې هیواد نه یوازې له ټوپکیانو او داړه مارانو وژغوره بلکې سوچه اسلامي واکمني یې رامنځته امنیت او عدالت یې تامین کړ او د هیواد ځمکنی تمامیت یې تضمین کړ د خپلمنځي جګړو څخه د افغانستان خلاصون د اسلامي امارت خورا ستره او تاریخي کارنامه وه، خو لا افغان ولس د جګړو له ستومانۍ نه نه و خلاص شوی چې په هېواد بله ابتلا راغله او د امریکا په مشرۍ غربي یرغلګرو پر افغانستان یرغل وکړ د افغانستان استقلال یې غصب کړ، د هېواد ځمکه او فضا یې اشغال کړه او زموږ د ولس ټول حقوق یې تر پښو لاندې کړل. په دې سخت حالاتو کې اسلامي امارت یو ځل بیا د خپل مسلمان ولس د غصب شویو حقوقو د اعادې، د اسلامي نظام د جوړولو او د هېواد د خپلواکۍ د بېرته اخیستلو لپاره جهاد پیل کړ. په اوولس کلن جهاد کې د اسلامي امارت مجاهدینو خورا سترې قربانۍ ورکړې. د اسلام او هیواد تاریخ ته یې تلپاتې ویاړونه ور وبخښل چې په پای کې یې نه یوازې د هیواد اکثره سیمې له اشغالګرو تصفیه کړې بلکې اشغالګر یې دې ته آماده کړل چې زموږ د ولس برحق پاڅون ته په درنښت وګوري او د مخامخ خبرو په پیل سره له افغانستانه د وتلو مرحلې ته ځان آماده کړي په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د داعش په نوم یوه بله نااشنا او اجنبي منحرفه ډله راپیدا شوه په سختو وحشتونو او قتلونو یې پیل وکړ اشغالګرو او د هغوی ګوډاګیانو هڅه کوله چې په تبلیغاتي کمپاین او تسلیحاتي مرستو سره دغه ډله نور هم تقویه کړي داعش په عام افغان ولس نه یوازې بې توپیره بریدونه پیل کړل او د ښځو ماشومانو او سپینږیرو په شمول یې سلګونه بېګناه وګړي شهیدان کړل بلکې د ذبحه کولو په مین الوزولو او د قتل او شکنجې د بیلا بیلو وحشانه طریقو په ترویج سره یې هڅه پیل کړه چې زموږ مومن او مجاهد ولس وویروي او خپل اجنبي نظریه ورباندې په زور تحمیل کړي په داسې حال کې چې عام ولس د داعش له خوا ځپل کېده بیا هم یوازې اسلامي امارت و چې د خپل مسلمان ولس د دفاع او نجات لپاره د داعش په وړاندې مبارزه شروع کړه په فراه، زابل، هلمند، غور، لغمان او ځینو نورو سیمو کې یې د داعشي فتنې جرړې وایستې او په دې وروستیو کې یې د افغانستان په شمول د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د محکم مرکز په لمنځه وړلو سره یو ځل بیا ثابته کړه چې د خپل مسلمان ولس د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر او د هر دښمن ټکولو ته آماده دی متل دی چې واقعي دوست په سخته ورځ معلومیږي قدرمنو اوریدونکو د سوالونو او ځوابونو خپرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم په همدې خپرونه کې مو د تیر په څیر یو ځل بیا د نویو او تازه موضوعاتو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره مرکه کړې ده هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د سیمه ییزو خلکو پر ضد چې اکثره هزاره هېوادوال دي عملیات پیل کړي. ستاسو غبرګون دا ډول اتهاماتو ته څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد مننه کوو چې بیا مو هم موږ ته فرصت راکړ دغسې اوازې خپرول چې خدای نخواسته د اسلامي امارت مجاهدینو د هیواد په کومه برخه کې د کوم قوم یا د کوم قشر یا د کوم مذهب په ضد باندې عملیات شروع کړي وي یا ترسره کړي وي دا بالکل بنیاد او اساس نه لري ټول هیوادوال د اسلامي امارت مجاهدین پیژني چې په خپل زموږ مجاهدین متشکل د هیواد له ټولو اقوامو او جهاتونو څخه دي بل په کوم ځای کې چې موږ عملیات ترسره کوو د عملیاتو اهداف ډیر مشخص او معلوم دي نظامی نهادونه د کابل ادارې واحدونه هغه زموږ اهداف دي او هغه طبعا موږ سهار چیرې وي تسخیروو به یې فتحه کوو به او د هیواد په ګوټ ګوټ کې دا کار روان دی تنها په غزني په مالستان او جاغوري کې نه ده بلکې په روزګان کې په هلمند کې په کندهار کې په د غزني په نورو ولسوالیو کې داسې په قندوز کې بغلان بدخشان تخار او فاریاب فراه او هرات ټول ټول هیواد کې دا دا عملیات روان دي هر چیرې چې د کابل ادارې نهادونه دي هغه تسخیرو نیسوي نظامی خلکو ته اول کې بار بار موږ دعوت ورکوو چې مقاومتونه کې کوم کسان چې وسله په لاس لري د امریکایانو د پیسو او معاش په خاطر د اسلامي امارت د مجاهدینو سره جنګیږي د خپل هیواد او خپل دین په ضد ولاړ دي او ته بیا بیا موږ غوښتنه کوو ورته وایو دعوت ورکوو چې له مخالفت لاس په سر سي جګړه ونه کړي او که څوک په جګړه اصرار کوي توی ده بله موږ لار نه لرو ماسې وله دې چې هغوی سره موږ جنګ وکړو خو دغه قشر چې دې وسله په لاس لري دا د کابل اداري عسکر دي یا پولیس دي چې هغه متشکل له هر برخې د هر ولایت کېدای شي او په مختلفو ولایتونو کې موږ د هغو په ضد جنګېږو او دا هغه کسان دي چې د جامعې هغه استفراق سوي څېري دي چې د امریکایانو پیسې او د هغو لخوا امتیازات ورکول د خپل ایمان او هیواد فروشۍ په مقابل کې ترلاسه کوي او زموږ په مقابل کې جنګیږي د هزاره هیوادوالو په وړاندې زموږ عملیات بالکل نه دي ترسره سوي کومې اوازې چې په دې باره کې خپریږي یا کوم اتهامات پورې کېږي بلکل ناسم له حقایقو لرې دي موږ په سرپل کې د خپلو ساحو لاندې هلته شویو هیوادوال لرو هزاره هیوادوال لرو په نورو ولایتونو کې هم سته دا تنها دلته په مالستان او په جاغوري کې نه دي او دوی زموږ هیوادوال دي د دوی سر مال عزت ناموس هر څه ساتنه زموږ وجیبه ده لکه د خپل کور خپل اولاد خپل ځان سر مال عزت سره باندې لازم ده نو دغسې افواهات خپرول چې خدا نه خواسته مجاهدینو په جغوري کې دي خلکو په ضد عملیات شروع کړي دي دا بالکل غلط دي زه په کلکه ردوم او هیوادوالم باید په د اړه پوسی د اسلامي امارت پالیسی داسې نه ده دغه سه اوازې هغه کړی او هغه بدنامې چیرې خبرې چې په کابل کې ناشتي او د شر او فساد غړي وو د شر او فساد جز دي او د امریکایانو غلامان پاتې سوي اوولس کاله یې ځان ته قصرونه آباد کړي دي، د بېلابېلو قومونو د عنوانونو څخه په استفاده او ځانونو ژوند یې مرفه کړی دی، د خپل اولادونو لپاره یې د ژوند او تعلیم یو ډېر وسیع امکانات په اختیار کې ورکړي دي، ولې خپل شاته قوم او قبیله او قشر او شاته خلک چې غولوي او تېرباسي یې په دغه عنوانونو د قومیت او قشر او مذهب باندې بیا هغو ته د هغو د هغه ژوند هغه ادنا ضرورتونه هم مهیا نه دي موږ تاسو وینو بامیان کې خلک په مغارو کې اوسېږي داسې ځایونه شته چې په غار کې ځانو ته خلکو په غرو کې کورونه کیندلي دي په هغو کې ژمی تېري او تکلیف او یخ او زحمت تېري مګر دغه څو مفسدین چې په کابل کې ناست او په ډالرو باندې پړسېدلي دوی د هغو د حقوقو لپاره هېڅکله هم د هغو د ژوند د بهبود لپاره کوم کار نه ده کړی او بلکې خپل ځان ژوند یې مرفه کړی ولې کله چې بیا دغسې عملیات مجاهدین کې چې پېږي چې مجاهدین د هغو ساحو ته ځي هغه ساحې د دوی له شتون څخه پاکېږي د کابل ادارې د غلامانو نو بیا دوی د قوم له عنوان استفاده کوي دلته د قشر له عنوان استفاده کوي اوازې خبرې چې دلته خدای نه خسته مجاهدینو ملکی خلک شهیدان کړ ملکی خلک په وړاندې جنگ روان دی ښځې ماشومان شهیدان حال داسې یو مورد هم څوک نه ثابتوي په ټول مالستان او جاغوري او په نور مربوطه سیمو کې چې مجاهدین خدای نه خسته چا کور ته درېدلي وي یا د چا کور باندې تعرض کړی وي یا خدای نه خسته د چا اولادونه او کورنۍ دا ځورولي وي بلکې برعکس د مجاهدونو عملیات صرف په پوستو باندې دي په ولسوالۍ په مقر ته چې هغه د کابل ادارې واحد دی اداري واحد ده او په هغه باندې موږ بریدونه به ادامه لري او تسخیروو به او بل خوشبختانه د دوه درې ورځې چون هلته تازه جنګ نه ده سوی بلکې اسلامي امارت مجاهدینو د ارشاد دعوت تر چتر لاندې دعوتي پروګرام په مخ بولی ډیر د موږ د هزاره هیوادوالو مشران سپینګیری د سیمې علما هغه زموږ سره لیدنې کتنې سوي دي لیدلې دي او با نفوذ خلکو یې لیدلي بالکل اطمینان یې حاصل سوی دی موږ هغو ته ډاډ ورکړی چې تاسو په ضد باندې عملیات دي دغه څه چې تاسو په کابل کې دی لاس سپیکرونو رادیوګانو رسنیو نه اورئ دا ټول هغه پروپاګند او تبلیغات دي چې د امریکا غلامان یې خپروي او د تاسې له موجودیت او د تاسې له نوم او عنوان نه سوء استفاده کوي. مجاهدین د تاسې سره په دولسو کالو کې ژوند کړی، په څنګ کې نږدې درسره اوسېدلي، د تاسې په سیمو کې استوګنه کړې، مرور عبور یې کړی، تاسې له نږدې پېژني چې داسې اراده خدای نخواسته نه لري چې تاسې ته زیان ورسوي. هغو هم د اسلامي امارت په هغه نیت باندې په پوهېدو خپل ډاډ تر لاسه کړی سیمې ټولې د اسلامي امارت مجاهدینو ته سپارلې دي دا اوس مجاهدین په بیله جنګ ډېرې وسې سیمې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي خلکو ته اطمینان ورکړل سوی ډاډ ورکړل سوی د دې کډې ونه کې د دې کورونه پرې نه دي د دې جنګ به دوی په ضد نه وي او امن امن به ورته جوړیږي د سر مال مال حفاظت پې کیږي دا اطمینان ورکړ سوی دا دې باعث سوی چې په جاغوري کې ډېر ساحې د مجاهدینو لاس ته ورسي او خلک هم مطمئن سي نو په دې باره کې کوم تبلیغات د کابل ښار کې اورېدل کېږي یا د مفسدو کړیو لخوا رسنیو سره په تماسونو کې اورېدل کېږي هغه بالکل حقیقت نه لري هیوادوال باید بالکل ډاډه اوسیږي د دې ناحیې نه هیڅ تشویش ونه لري او که څه په دې باره کې اوري هغه د دښمن پروپاګند د پروپاګند دې لپاره د دوی دغه مفسدین د قوم تر عنوان لاندې هغه خپل بد نیت دی اسلام په وړاندې دی مجاهدینو په وړاندې دی ملت په وړاندې وخی او امریکایانو ته اخلاص ثابت کړي دغه خطر غلامی وسی کړی او دغه ډالر سي دوی اخیستي هغه خطر هضم کړی سي او دغه لپاره یو خو خدمت یې کړی وي دی ملت په تفریقه او بې اتفاقۍ کې خو ان شاء الله ملت ویښ ده که هر قشر د ملت وي که هزاره وي که پښتون وي که تاجک او که ازبک وي که ترکمن ټول ویښ دي ټول بیدار دي د ټولو نه اسلامي امارت په صف کې اعضاس ته نمایندګان سته غږ یې رسیږي تر یو ځایه او ټول مطمئن کړی سوي دي ان شاء الله په دا تیرو ولسو کلو تر اتلسو کلو په جهاد کې اسلامي امارت مجاهدین د دې ترڅنګ چې د کفارو په وړاندې جهاد کړی د غلامانو په وړاندې جهاد کړی د ترڅنګ خپل هیوادوالو ته امتحان ورکړی چې د هیواد هر قوم هر قبیله او هر برخه موږ ته محترمه ده او موږ ته د عزت او احترام قابل دي او هیڅ کله به د ملکی خلکو د ملکی تاسیساتو د ملکی ځایونو په وړاندې موږ عملیات تر سره نه سي په دې باره کې څه له رسنیو نه اورېدل کېږي هغه د دښمن خبرې دي د بد نیت او د بد ارادې تبلیغات دي چې دښمني کوي هغو ته هېڅ اهمیت ورنه کړي باید بله د مسکو له غونډې وروسته د اسلامي امارت په اړه په نړیوال ذهنیت کې لوی او مثبت بدلون ښکاري آیا تاسو هم داسې څه محسوس کړي بله ډېره واضح ده په تیرو اتلسو کلونو کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته هیچا هم په نړیواله سطح او د هیوادونو په کچه په سیمه ییزه او یا فراسیمه ییزه کچه د دې موقع نه ورکړي چې ابراز نظر وکړي خپل ځان تعریف کړي خپل ځان خلکو ته وپیژني خپل موقف په زغرده ووایي او غږ یې اورېدونکي ولري په دې معنی چې ټوله فضا او مځکه د امریکانو په لاس کې او دغه ډول رسنۍ او د غږ رسونې وسایل هم د امریکانو غربیانو په ولکه کې وو د اشغالګرو په ولکه کې وو څه به چې دوی په خپل نفع د مجاهدینو په اړه ویل هغه به اوریدل کېدل ولې د مجاهدونو هغه دفاع او د هغو معقول دریز معقول غوښتنې دی به هیڅ غوږ ته هم رسیدګي نه کوله وجه دا اوس لکه څنګه چې فضا هم ځکه مشغال او داسې ذهنیتونه هم مشغال سي او داسې رسنۍ هم مشغال دي او وی او دغه سي د موږ د په غږ باندې خاموشي و او منه د موږ غږ د رسیدو لار نیول سوی و د مسکو په غونډه کې په فوق العاده ډول زموږ نمایندګان زموږ مسؤلین او مشران وتوانېدل چې د اسلامي امارت رسا غږ په نړیواله سطح اعلان کړي. دغه د غږ رسول چون هلته غونډه کې ډیر هیوادونو ګډون درلود خو استازو د ټولو په ذهنیت کې ډیر مثبت تاثیر ودرلود او داسې بیا رسنوي سره په نړیواله سطح تماس او هغه بیا خبرېدل په ټوله نړۍ کې په ټولو ژبو دا په خپله د اسلامي امارت داعیه یې ډېره لوړه کړه او خلکو ته یې د اسلامي امارت موقف او غوښتنې او تګلاره هغه واضح کړه او دغه شی ته نوازې سو چې دغه هیواد او دا خلک مظلومان سوي وو دا مقهور سوي وو دا ځکه فضا او هیواد نیول سوي دي او د غږ رسولو حق چا نه ورکړي کله چې حق ور ورساوه هر منطق هر عقل او هر هغه وجدان سي د انساني تفکر په اساس باندې پریکړه کولای شوی هغه په ډیر سادګۍ سره دا خبره درک کړه چې اسلامي امارت موقف په حق ده ان اسلامي امارت مبارزه په حق ده دا خلک واقعا د یو درد او د ملت د نمایندګانو په څیر د یو درد له مخې دوی مبارزه کوي او دا دوی حق ده په نړیواله سطح باندې د مسکو کانفرنس دا شی واضح کړ نور د اسلامي امارت په موقف کې به هم پاتې نه ده غوښتنې په کانفرنس کې وویل شي بیا په رسنیو کې نو سره رسنیو ته واستول شي همداراز زموږ نمایندګان د رسنیو سره په تماس کې د اسلامي امارت موقف په لوړ شان باندې غواځي په ډېر سره او په ډېر خو ټکو باندې دیم ښه تاثیر وکړ دا په آینده باندې ښه تاثیر ځکه ولري چې په لکه څنګه په نظامی برخه کې د اسلامي امارت مجاهدین برلاسي دي دښمن تقریبا ورخطا ده او د لارورکۍ سره مخ ده دا راز په سیاسي برخه کې هم هم دښمن ورخطا کړ هم دښمن لاس پاچا کړ هم دښمن لار ورکه کړه او هم د اسلامي امارت موقف ډیر لوړ کړی چې الحمدلله دا دی الله جل جلاله فضل ده د الله جل جلاله کرم ده چې دغه زمينه مساعده شوه او الله پاک جل جلاله دې د خبرو او موقف او بیان په دوی کې تاثیر واچو سي هغه د خلکو په زړونو باندې اثر وغورځاو په نړیواله سطح باندې اثر وغورځاو هغه د اسلامي امارت په سیاسي موقف او پرستیج په لوړېدو کې ښه رول ادا کړ دا به انشاءالله د آینده دپاره د اسلامي امارت په پیژندنه کې او د اسلامي امارت په دې حق د دایې په حقانیت کې ډیر ښه ثابت سي او د دښمن په زبون کېدل د بهرنیو د اشغال په ناروا کېدل او په باطل بودن باندې به یو ډیر ښه شاهد او ډیر ښه ګواهي وي همداراز به هغه علمانو هغه د امریکې اجیرانو ته چې اوولس کاله د رسنیو نه دې موږ په ضد باندې غږېدلي وو تبلیغات یې کړي وو ذهنیتونه یې تخریب کړي وو د هیواد پروشې یې کړې وې او د ډالرو په مقابل کې دې هیوادوالو ذهنیتونه خراب کړي وو د نړیوالو ذهنیتونه دې موږ په اړه خراب کړي وو هغه ټول لپاره یو تور داغ سو په مخ او یو شرمندګۍ سو د غو لپاره یو خجالت سو د غو لپاره چې موږ برعکس ثابت سو برعکس وختو او نړیوال اوس خپل نړیوال وجدان په دې باندې قضاوت کولی چې دا خلک په حق او دایې په حق ده او مبارزه یې په حق وه نو ان شاء الله دا به دې باعث کیږي چې امریکایان هم دلته مات وي او آخري ګونډه به لګي او دغه غلامان به هم مختوري کیږي د ناکامۍ سره به مخ کیږي او مجاهدینو افغانان به یو ځل بیا په تاریخ کې ګټونکي وي ان شاء الله د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې د کابل ادارې د عسکرو د مرګ ژوبلې ګراف ډیر لوړ شوی چې اداره یې سخته وارخطا او لارورکې کړې ده حتی د دفاع او داخله وزارتونو وزیرانو یې په خپل ناتواني اعترافونه وکړل د دې وضعیت په اړه تاسو تبصره څه ده په دې مورد باندې اسلامي امارات په کراتو باندې اتمام حجت کړی د کابل اداره کې مدغم امنیتي ځواکونه یا چې دوی عسکر او پولیس اربکیان ورته وایي استخبارات دوی ټول باندې بار بار غاړې خلاصې شوې دي چې تاسو له دښمنۍ نه لاس په سر سي او د مقابلې نه لاس په سر سي د اسلامي امارت له مجاهدینو سره جګړه مکوئ زموږ له جګړه د امریکایانو سره ده پرېږدئ چې موږ له امریکایانو سره خپل حساب تصفیه کړو، د یو ملت په حیث باندې موږ مظلومان سوي یو، هېواد مو اشغال سوی او امریکایي یرغلګر د موږ هېواد ته راغلي په زور او ظلم په نظامي درېشي کې توپ تیاره استعمالوي او ټانګ استعمالوي، د موږ په ضد وژنې کوي او خلک شهیدانوي. پرېږدئ چې موږ د هغو سره مبارزه وکړو، تاسې افغانان خپل مسؤلیت ادا کړئ، اصلي مسؤلیت چې دی تاسې هم او د موږ هغه دا دی چې هېواد ازاد کړو، د بهرني یرغل په وړاندې په متحد شکل ودرېږو، هم د خپل دین نه دفاع وکړو، هم د خپل هېواد دفاع وکړو، هم له خپلې عقیدې او عزت او ناموس او وقار نه دفاع وکړو. دا داعیه بار بار د اسلامي امارت اعلان شوې هم ده او ملت ته رسېدلې هم ده او الحمدلله اکثریت ملت له موږ سره همکار شوی هم ده. ولې یو شمېر د ملت بد خلک چې البته هغه بد خلک په هر ملت کې وي او په هر تاریخ کې تېر شوي دي. او نه نه اهل خلک حتی خپل مور او پلار ته هم د حقوق په ورکړه کې ځان مکلف نه ګڼي او داسې خلک چې د مور او پلار لخوا رټل سوي دي دغه سي اکثره چیرې لاړې د اردو پولیسو اربکی په نامه د کابل ادارې په لیکو کې د دې په خاطر چې خپل نشي مواد استعمال کړي څو پیسې پیدا کړي مدغم سول او له موږ سره جګړه پیل کړه او جنگ کوي دا ولس کال کې مسلمانان شهیدان دي حتی په دې کې د ظالمان انسانان هم خپل هیوادوال په داسې قساوت په شهادت ورسول چې هغه امریکانو په شهادت رقم نه ورسولي لکه ځینې مشهور بدنامه څیرې په هیواد کې تیرې شوې دي نو اسلامي امارت مجاهدین د دغو څیرو د لمنځه وړلو لپاره مجبور شوي دي اوس هم موږ د کابل اداري عسکر چې څومره وزل کېږي موږ په متاسف یو ځکه د دوی کورنۍ د دوی خپلوان د دوی اقارب هم مسلمانان دي هغه مسلمان پاتې سوي دي هغوی د دې هیواد خلک دي او زیانمن کیږي خفه کیږي په دې باندې غمجن کیږي په دې خو اختیار د موږ په لاس کې ځکه نه دی چې دا خپل عسکر راغلی موږ سره په مقابل کې ولاړ ده د امریکې دفاع کوي او د امریکایي ستراتیژي په وړاندې مدافع ده او زموږ سره جنګیږي نو اوس د افغانانو بل بل لار نشته ما سره د موږ دوی ته دعوت ورکو چې راسي وسله په مځکه کې د سر او مال به په امن وي بل لار نه لرو ما سره د جګړه وسره وکړو په جګړه کې الحمدلله مجاهدین ډیر خبر بریا لري دوی یو لوی عملیات په لار واچي ولې محدود شمیر کسان شهیدان کړي او ډیر ظلم سکه هغه د ملکی خلکو په وړاندې کوي خو کله چې مجاهدین یو عمله کوي عملیات کوي بې له دې چې یو تن ملکي خلکو ته زیان ورسېږي په بریالیتوب سره به ستا قطعه ټولی کنډک قرارګاه بیس پوسته او ولسوالۍ او حتی ولایت سقوط کوي دا دا د الله پاک جل جلاله نصرت ته مجاهدینو ته ورکړي هغه تاثیر د جهاد د حقانیت د جهاد ده چې دغسې یو حالت منځته راغلی خو په هر صورت بیا هم موږ د کابل ادارې د عسکرو په دغسې وزلو روادار نه یو بار بار به تاسې د موږ اعلامیې اورېدلې وي بار بار د موږ غوښتنې به مو اورېدلې وي چې دغه نظامي خلکو ته موږ کړی چې وسله په مځکه کې دي جنګ مه کوئ موږ ستاسې د وزلو اراده نه لرو تاسو د پیسو لپاره ځان ځان وزنئ د موږ نه ګوښه سئ په د پیسو نه تیر سئ ځان وژغورئ پرېږدئ چې موږ امریکایان سره معلومه کوو موږ امریکایان خپل مو هغه منځ کې منازعه لرو هغه جی ته ورسو تاسو یې د موږ تر شا ودرېږي د افغانانو په حیث د مسلمان په حیث او یا که دا نسی کوی همت د سره نسته یا احساس د سره نسته اقلا خپل عادي ژوند اختیار کړي موږ سره مقابله مکوي نو کله بیا دوی اصرار کړي موږ هم دوی وزلې دي دا یو مجبوري ده او یو تاریخ حقیقت ته چې باید دوی منو چې دوی تلفات بالکل زیات دي په خپل د کابل ادارې مشر اشرف غني څو ورځې مخکې رسنۍ ته ویلي چې په دې په دوره کې باندې څلور کال کېږي دی اته وی زره وزل سوي لري حال دا شمیر ډیر ټیټ دی یعنی دوه برابر دی درې برابر د دې نه زیات وی وزل سوي دی دقیق شمیرو په اساس چې دوی بیا هم ارقام تحریفوي نو په هغه اساس دی ټیټ ویلي دا کم شمیره یې ښودلې موږ ارقام نظر لاندې لرو موږ مرکزوب له تحلیلولی شو درکولی شو یا دوی دوی ته اوړي په ورځ کې په یو جی کې دیس کسان شل کسان پنځه ویس کسان پنځه څلوېښت کسان تر پنځوسو او یا او اتیاو پورې د دوی په قرارګاو کې وزل کېږي نو دا بیخي زیات شمیر ده او خو بل لار موږ هم نه لرو موږ هم د مجبور او مکلف په حیث چې د خپل هیواد ازادي راته یو فریضه ده، د خپل دین نه دفاع په موږ واجب ده او د دې هیواد د ازادۍ او استقلال او عزت او ناموس نه ساتنه د موږ فرض دي، نو ځکه موږ د دغه فرض په مقابل کې که دغه خپل نامطلوب او نااهله هیوادوال وزنو هم نو مجبور یو ورته ځکه دوی دي چې وسله په لاس کې اخیستې د کفارو په دفاع کې ولاړ دي د اسلام په ضد ولاړ دي د کفارو حمایت کوي د اسلام په ضد د اسلام او د کفر په مابین په جګړه کې دوی دي کفارو حمایت کړی ده نو دا کې تقصیر د موږ نه ده موږ بیا هم په دې متاسف یو او دا د موږ مطلب او غوښتنه نه دوی داسې وزل سي ولې که وزل کېږي دا د خپل غورا وایي د خپل اختیار ده موږ مجبور یو چې دوی له منځه یوسو خو بیا هم دا اوس هم فرصت شته دوی ته دعوت ورکوو چې مجاهدینو سره الحمدلله ډېرې ښې پرمختللې وسلې دي ډېر ښه وسایل یې دغه کفارو امریکایانو نه نیولي دي په لاس کې لري چې تاسو به په ډېره اسانۍ له منځه وړي په ډېره اسانۍ به په ډله ییزه توګه وژل کېږي خو ښه دا ده چې اوس هم خپل ژوند او خپل کورنۍ خپل اولاد مور پلار او اهل دوی تاسې ته اهمیت ولري او خپل ژوند وژغورئ او دا فرصت موږ تاسې ته درکوو تاسې د مجاهدینو په کړنو کې وګورئ چیرې چې کوم ځای کې مجاهدین عسکر ژوندي ونیسي یا ورته تسلیم سي یعنی هغه عسکر په خپل دومره نه خوشاله سي لمر کې ژغورل سوی لکه د مجاهدین چې ورته خوشاله سي مړه نه سول ونه وزل څو ورځې مخکې په فراه کې موږ کسان ونیول زخمیان دي په زخمی حالت کې نو چون د موږ د تداوی امکانات ډیر محدود او کم دي خپل مجاهدون ته په ډیر سختی سره علاج تداوی کی د دوی د زخمیانو معالجه نه کړه مشرانو امر وکړي چې څون معالجه نه کړي دا وینه ضایع نه کړي ونه وزل سي سور سلیم راوغوښت د دوی اسیرانو او زخمیانو په لاس کې ورکړ ځکه چې دوی ژوند وژغورل چې زموږ هدف دا ده تاسو به لیدلي چې کله دوی تسلیمیږي یا موږ ته راځي موږ مجاهدین په غاړه کې ګلان وراچوي او د خوشحالي احساس کوي او قدردانه یې کوي کوم کسان چې دوی ژوندي ونیول چې اوس ډېر عاطفي چلند کوي دا ټول هغه څه دي چې زموږ مجاهدین له زړه نه نه غواړي چې دا خلک ووایي ول دوی دغه دغه نه اهله د کابل ادارې عسکر او پولیس دي چې ځان مرګ ته ورکوي بیا هم دوی ته فرصت ورکو دوی ته وخت ورکو دعوت ورکو چې د خپلو دغه څو تنو مفسدینو چې هیواد د امریکانو په ګراو کې ورکړی پردي مفکورې راوړي دلته په افغانستان کې تطبیقي د پردوی لپاره غلامان دي د دوئ خبرې ونه مني ځکه دا خلک هغه څوک دي چې ډالر یې واخیسته، پیسې یې وخوړې، ځان ته یې املاک پرې جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل، په بهر کې ملکیتونه واخیستل، کورونه یې اباد کړل، ولې دغه مظلومان بیچارګان د محدودو پیسو په وړاندې د خپل بقا او د خپل قدرت د ساتنې په خاطر جنګوي او په موږ باندې یې وژني او د موږ په اړخ کې نو مجبوري موږ مخکې یادونه وکړه چې د هیواد ازادي د موږ فرض دي، د دوئ خلکو له منځه وړل هم په موږ لازمیږي، واجب دي چې څوک هم په مخ کې درېږي د امریکانو په دفاع کې له منځه وړل واجب ګرځي ځکه نو موږ ورته مجبور یو چې له منځه یې یوسو او دا یو مجبوري ده ډیره مننه ښاغلی مجاهد صاحب دا چې خپرونې ته حاضر سوې او د اورېدونکو پوښتنو ته مو جوابونه وویل خیر اوسې مننه داسې تاسو موږ ته وخت راکړو